ان کنتم مؤمنین سورة الانفال مدنی سورت دے اتم نمبر دی په ترتیب د قران کې پر د سورۃ الاعراف نه اته تیاوم دی په نزول کې پس د سورۃ البقره نه نازل شوه دی عدد او تعلق د دې صورت مخکې صورت سره په ډیرو وجو باندې دی یو دا چې هر کله مخکې مسله د توحید ثابت شو په دلایل نقلیه سره نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لا اوس حکم د قتال ذکر کړي چې دومره دلایل په توحید باندې پیشول او بیا هم څوک نه مني نو دا سره جنگ وکا په دې صورت کې حکم د قتال ذکر کوي دیو جنا ورپسې وروړو یا مکه صورت کې په خوانو حالت ذکر کړو وقضي دابر القوم الذين ظلموا په دې صورت کې اوم آیات کې وایي ويقضى دابر الكافرين د موجوده کافر حالت ذکر کوي دیو جنا ورپسې راوړو نورم غړې وجې دي داوود سورۃ الانفال القتال فی سبیل الله تعالی چې دا الله بلار کې جنگ کوي jihad کوي د کافر سره او جنگي گئے خلاصه د صورت په دې صورت کې اول ذکر د انفال کوي بیا درې اوامر ذکر کوي فتق الله واصلوا ذات بینکم واتیو الله ورسوله ان کنتم مؤمنین بیا مومنانو پینځه صفات بیانې بیا و قاعده ذکر کوي د پاره د میدان جهاد هر یو قاعده هغه ور سره ور سره بیانو ذکر کوو په دې وجنا د جهاد د پاره مختلف اقسام دي اوایا ما اصول د قران کې تفصیلا بیان کړی دي نو د جهاد د پاره د میدان جهاد دې قاعدې ذکر کوي هر یو قاعده په لفظ د یا ایو الذین آمنو سره ذکر کوي اشاره دیتا چې کله قران ته جهاد کې وګړیات ساته جهاد بعد قران په اصول باندې کې ځکه که په خپل طبیعت باندې جهاد کې نو هغه بیا جهاد نه دی بیا فساد دی او خو بیا ټوپک راواله او هر سړی ولا بس جهاد دی نه جهاد دی ته وای چې قران کوم اصول ذکر کړی دی باغی باندې جهاد وکا اول کې ذکر د انفال او کوي انفال جمع د نفل ده نفل وای زیاتی تا نفل تا هم نفل زکه وای چې دا د فرض او واجبات او سنن نه علاوه زیاتی وی نو کم مال چې میدان جهاد کې مجاهد ته ملاويږي هغه بدري قسم باندې وی یو تا ویل کېږي مال غنیمت مال غنیمت دیتا وای چې جهاد وشي او د کافرو نه کمال میدان جهاد کې پاتې شي دې دوی غنیمت دویم قسم دې مالفای مالفای دې دوی چې هغه زیاتی مالی او د امیر خوغی چې چاله ور کوي دریم قسم دریم دریم قسم دی مال نفل دریم نفل وی زیاتی دا د امیر خوخی چې چاله ور کوي او دریم دی مالفای مالفای دیتا وی چې د کافر سره جهاد ونشي او هسې ملاو شي دې توای مالفای دا دریواړه قسمونه قران کریم ذکر کوي لکه اولنی آیت کې قل یسالونک عن الانفال پدې کې د نفل ذکر کوي دوی مال غنیمت دا علم کوم به ان شاء الله سورۃ الحشر کې بیا راشي شپږم آیت کې ما فعلناه علی رسوله د مال نفل مثال لکه نن سبا په فوج کې څوک خکار کردګیو کې نو چاله ته وې شجاعت ملاويږي چاله ته وې جرأت ملاويږي چاله ستاره امتیاز ملاویږي او چاله یو چاله بل د خپل کارکردګۍ مطابق دې ته وایي نفل او ګره سر د صورت کې نفل راوړو اشاره دیتا چې ګره یاد ساته اصل مقصد مجاهد ستا مال نه دی ګره غنیمت نه دی دا خو زیاتی شوی دا ور ته خامخا ملاویږي اصل مقصد بستا دا الله دین دشمنانو سره jihad کولی مقابله کولی دیو جنا نفل اول کې وروړو دارنګ هغه درې وامر چې دا هي عمل نه کولو باندې نقصان رسیږي jihad ته که د الله نه یره په زړه کې نه نو بیا به هم جهاد ته نقصان رسیږي او کچري په خپل میانس کې اصلاح نه مجاهدین په خپلو کې یو بل باندې اخته شي نو بیا هم جهاد ته نقصان رسیږي دارنګ چې د الله اطاعت نه د رسول اطاعت نه نو بیا هم نقصان رسیږي او پینځه صفات د مجاهد وو قاعده د پاره د میدان جهاد ترجمه یسالونک عن الانفال سوال کوي ستانه پیغمبر په بار د انفال کې ولل انفال لله والرسول واطیعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله او د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان دي هغه کسان اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې یاد کړی نوم د الله نور بیګی دنیا دلیا امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې ذکر کړي او ابن کثیر په خپل تفسیر کې ذکر کړي وليس في ان قولهم تضربوا وان اعضاهم تضربوا ولې دې دا مطلب نه چې عقل زائل شي او په اس باندې نه پويږي او دارنګي اندامونه رپیږي نه نه وای دا مطلب نه دی دا مطلب نه دی چې خلک وای پیر جذبه نه چایا پیر سے وای جذبه کې راغله او په ځان باندې نه پويږي ولی وی قران کې الله وی چې وجلت قلوبهم او کلا چې لسته شي په دې باندې آیاتونه د الله زادتم ایمان اخکار کی دی لرا سر د ایمان والا ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري د مؤمن صفات بدای چې کله ورته قران بیان شي نو د ایمان اثر کار شي الذين يقيمون الصلاه هغه کسان چې پابندي کوي د منځه ومما رزقناهم ينفقون او دا غمالنا چې موږ ورکړې دی لا خرج کوي بلار د الله کې اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي پرشتیا لهم درجات عند ربهم دی له درجې دی بنه درب د دی باندې ومغفرت ورزق کریمه بخشش دی او رزق عزت مند کریم ځکه وای کله کله رزق ملاوی خو ډیر د ذلت سره ای الله وای نه عزت مند رزق به ملاویږي کما اخرجک ربک من بیتک بلاق لکه څنګه چې استری تعالی رستا د کوستانا په حق سره دا کاف صفت د مصدر معذوفه او مفسرین مختلف راو باسی علماء و طلباء خبری دی و ان فریقا من المؤمنین لکارون او یقینا یو ډلا د مؤمنانو نه بدلون کی دی لرا یجادلون کفل حقی جګړه کوي تاسو را په بیان دا کې په مال غنیمت کې بعد ما تبینا بندا ان چکار شوا کله چې نبی علیہ السلام مدینه له هجرت وکړو او د هجرت په دویم کال ولسم رمضان باندې د رمضان مبارک بیا شو ولسم روزه وا نبی علیہ السلام د پته ولګی دا چې ابو سفیان د شام نه ډېر ساز او سامان سره روان دي نو صحابه کرام راجم کړي مکه نه درې سو میله کې او روان شول ابو سفیان ته چې پته ولګی دا سی آی ډی ورته وی چې پیغمبر سره د ملګرو راوته دي ستاسو مقابله لپاره راغه فورن دو کسان تیز رفتار کسان مکی ته ولېګل او مکی والو ته وی چې لخر را روان دی او ستاسو قافله لوټ کړي دا ابو جال فورن 1000 کسان تیار کړل نبی علیہ الصلات والسلام مشورہ غستا چې سوکو صحابه کرامو کله چې بنزم بڑاو تراور سیدل د بدر مقامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولو جړل به ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا سزا جو کو او مشوره اغستا چې اسو کو د صحابه مشوره داوا چې موږ د ابو سفیان ډلې سره جنگیږو ځکه چې هغه سره ساو سامان دی اصلي اور سره نشته نو جنګ به وکړو مونږ به جنګ وګټو او دای به کمزور شي نو مال غنیمت به ملاو شي اسلام ته به فائدہ وشي خو الله دا وختل چې د پیغمبر د عملګری دا د دې ابو جهل لړلې سره جنگي زګای سره اسلحه هم دا کسانو مر سره ډیر دي دای کسان هم لږ دي تین سو تیرا کسانو نبی علیه السلام سره د صحابو او اسلحه هم نشته نو دا د دې لپاره چې د اسلام قوت ښکار کی مسلمانان او کافر داو جنگیدل ادي آیاتونو کې الله رب العالمین دا غي طرف د اشاره کوي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کله چې لوز کو تاسو را الله یو د دو ډلونه ان لکم چې دا تاسو د پاره فتح وتودون ان غیر ذات شوکت تكون لكم او تاسو خو غنلا چې هغه نه د دبي والا شي تاسو لرا ويريد الله ويحق لك بكلماته واري الله نو بیا به ستا عبادت چېرې ونه شي؟ ځکه دغه څو کسان دي مسلمانان نو هغې طرف ته اشاره کوي اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کوئ رب تاسو ته فاستجاب لکم ربکم نو قبولتیا وکړه تاسو ته رب تاسو انی ممدکم چې یقینا زه امداد کوم تاسو ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې زړونه تاسو ومن نصر الا من عند الله او نه دا فتوا مگر طرف د الله نه ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې زور او حکمتونو والے ذات اذ یوشیکم الناس امنه منو کله چې پټ کو تاسو لرا جوټه د خوب د وجل اطمینان نه طرف د الله نه وینزل علیکم من السماء ماء اور علیگی پتا سبانی دبرنو با لیو طائرکم دیئے دے پارا نو غسل واجب شوی نو الله رب العالمین وبو خو وینا برنا الله باران کو او دا باران په وبو باندې صحابه کرام علماء بل دې لپاره دوه فائدې وشوي یو دا چې کله انسان غسل وکړي نو هغه تازه شي نو بیا jihad خکول شي خوب لار شي ختم شي او دویم دا کله چې د شیطان کومه ګندګیری وه دا هم ختم شوه ولیربط علی قلوبکم دې لپاره چې مضبوط کې زړونه ستاسو یې ثبت به الاقدام او پټه وې ستاسو پر زړونو مضبوط کې په دې باندې قدمونه اذ یو ربک الی الملائکه کله چې حکم کوم ستا ملائکه ته انی ما کوم چې زما تاسو سره دا د دیو جنا چې یقینا دی خلاف کړو د الله او د رسول د الله ومن یشاقق الله ورسوله سوچ خلاف کوي د الله او د رسول د الله وان الله شدید العقاب نو یقینا الله دې سخت عذاب والا د پاره د میدان جهاد چې کله په میدان جهاد کې جنگي گئی وګوره یاد ساتي په شابانه ګولې وانه لې یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا ذابانا کله چې تاسو جنگ کوئ دای کسانو سره چې کفر کړی په ګڼه کې فلا تولوهم الادبار نو ماړوي دي د شاګانی صحابو پدی باندې ډیر ښه عمل کړو او د صحابو ساجيبه تاریخ دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کله چې د جنگ کمانډرو د کافرو طرف نه شپږ زره فوج راغلی وو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو نه صرف 10 کسان راوېستل د مقابله لپاره ابو سفیان ورته رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمان شو چې دا کسان کم نه دي یو طرف ته 6000 کسان دي او بل طرف ته صرف 10 کسان دي نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وی وا ابو سفیان عجیب خبره ده چې د پیغمبر مقابله کې جنگې دي دا وخت خو دې ځان ته کمزور نه ویل اوس او یارنه رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر وته وی چې نور کسان ورکا نو دارنګ مقابله شو کافر چې خپېدل نو په زرګونو گرفتار کړي وو او په زرګونو یې بیا تښتېدلي او مردار کړي وو الله وایي چې په ګڼه کې یې د ګریات ساتي په شا باندې با گزار نه خوري سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ امیر الجيوش الاسلامیه د دجلې نه په غاړه باندې ولارې او بل طرف ته پورې غاړه د دریاب نه د دریاب د پاسه یا سونه ور واچول او پورې غاړه وتل او د چا پندای ته اوپر راغلی وي د چا گیټو ته راغلی وي خو پای کې ډوب نشول او بیا تپوس کوي چانه غوس شعر وکښو نه دی هغه یو یې زما لوټه واغ نشته بل دې دا ما سره ده دا الله رب العالمین خی انسانانو ته حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې کله په ځنګل کې چاوړې جوړولا نو ځنګل والو ته خطاب کوي زناور ته خطاب کوي خبرې کوي ورته وای یا حشرات الارض وسبا نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ونانو داخلون بها فرتهل منا فمن وجدناه قتلناه اې د زمکه او د ځنګل زناورو واوري مونږه د نبی علی السلام صحابه یو او مونږه په دې ځنګل کې چاونې جوړو د طارق ابن زیاد کله چې هغه جبرالټر فتح کولو نو په دریاب باندې پورې راړه تیر وته کشته او سوځولې ملګرو ورته وی ولی واپس باندې جو طارق ابن زیاد وته نه واپس کیل نشته یا به دلته شهیدان کیږو ټول او یا به دا زی فتح کو نو اله بزو واپس ملګری اریان شو چې دا څه په لیونی باندې وختیو واغه دا څه کې دی نشي او بیا یې هغه ځای فتح کړو علامه اقبال د هغه هغه نقشه پېش کوي، په اشعارو کې هغه وايي، طارق شو بر کناره دریا سفینه سوخت خندید په دستیر شمشیر بود گفت گفتند که هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست وی هغه طارق ابن زیاد چې د دریا په غاړه باندې کشته وسولي او ملګرو ته وایي چې دا الله ملک نه زما ملک دی یا به دلته فتح اخلو او یا به دلته شهیدان کیږو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې داغه په دور کې مانعین د زکات پیدا شول خلکوې موږ پیغمبر له زکات ورکول او سیدل نه ورکو ځان ته مسلمانان ویلو ابوبکر صدیق رضی الله تا عمر رضی الله عنه ته دای سره جنگ کې jihad ور سره کې او ما خو د نبی علیہ السلام نو ردل دي امرت ان قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله دې خو کلمه وای ابو بکر صدیق وینا والله لو منعوني قال انا قادوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم وی قسم په الله هغه پړی چې په زکات کې به نبی علیه السلام له ورکولو سي مال نه راکړي زه به بیا مر سره جهاد کوم ولو جرت کلاب المدینه برجه اصحاب النبی صلی الله ازواج النبی صلی الله علیه وسلم وکړه مدینه سپی د نبی علیہ السلام د بیبیانو خپل خپل راکړي بیا به مر سره jihad کوم داسې زړور خلک وو صحابه کرام عمر رضی الله عنه وی الله زما سینه کلاو کړه او دا په لای حضرمی په قیادت کې فوج روان کو د مانیر زکات د دریاب نه پوری او کشته هغه طرف ونا فوج امیر دوی چې سو هغه دوی چې ماته خو ابوبکر صدیق دا نه دی ویلی چې کله دریاب راشي نو تاسو بیا پاتې شئ. بس ما ته خو هغه ویلي چې مانعین د زکات ته ځان رسوئ. نو بیا الله رب العالمین هغوی له هم دریاب تابعدار وګرځولو او لاړل پورې وتل. دا ولې د قرآن په دې آیاتونو یې عمل کړی و. چې کله کافرو سره په ګڼه کې مخامخ شئ، فلا تولوهم الادبار، مه اړوئ دوی ته شاګانې، ومن یولهم یومئذ دبره، هغه څوک چې واړوي دوی لره په دغه وخت کې خپله شا، هغه که چل ول کوي خیر دی، الا متحرفا لقتال، مګر که چل ول کوي د جنګ لپاره، او متحیزا الی فئة، یا اصل خبره دا وا چې کله نبی عليه الصلاه والسلام شګي راوغستي د کافرو طرف ته داسې ورګزار کړي نو الله رب العالمین وایي چې تا خو د لاس نه ورشتي او د کافرو سترګو تر رسول دا ستا کار نو دا ما کړیو ها او نو تا رسولی شګې د کافرو سترګو ته اذ رمیتا کله چې تا د لاس نه ویشتل ولکن الله رمالک الله ویشو دی لرا وليبلي المؤمنين منهم بلان حسنا او دې لپاره چې امتحانو کې په مؤمنانو د خپل طرف نه امتحان خستا ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو او پوهه ذالکم وان الله مؤمن قید الكافرین دارنګ به تاسو یقینا الله رسوا کوي تدبیر کافرو ان تستفتو فقد جاءكم الفتح اوس خطاب کافر لا د پاره د توبیخ د پاره د رټنی که چېرې تاسو طلب د فتح کوئ نو تاکي سره راغې تاسو لره فتح د مسلمانانو و ان تنتهو کمن شوي تاسو فهو خیر لکم نو دا بغره تاسو لپاره و ان تعودو نعود او که تاسو واپس کېږئ شرک او کفر ته موږ واپس کېږو نصرت د مؤمنانو ته چي د الله او رسول خبره منئ اي ايمان والو تابداري وکړئ د الله او د رسول د الله ولا تولوا عنه مولئ د دينا وانتم تسمعون تاسو له قران ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا مګي غي بشان دای کسانو چاوي موږ اوریدل وهم لا يسمعون دین وني قران ان شر دواب عند الله یقینا بدترین ذین سرنا بنی ذا الله اسم البکم الذین کانو بنیانا کسانی چی آئی کیا کل نشتا ولو علم اللہ فیم خیرہ کچر پوش اللہ بدی کی دا خیر یعنی دا ایمان لاسماهم نو منلی بی بدی بانی قرآن ولو اسمعهم کچری او رولی وی دی تا قرآن لتولو ندی باوری دلی وهم موردون او دی دی مخڑون کی دا قرآن نا یا ایو الذین آمنوا سجیبو للہ او درم قائدہ دا پار دا میدان جہاد اے ایمان والو قبول دیاو کئی اللہ و رسول دا اللہ لرا اذا دعاکم لما یحییکم کل چرا غواری تاسو هغه څه دا چې تاسو له ژوند نه خوشاله درکړي وعلمو ان لا يحول بين المرء وقلبه ویش یقینا الله واقع کی په من د سړی او د زړه د کی مطلب دا چې زړه یو سغواړي الله پاک بل سو کی لکه امام ابو حنیفه رحم الله داغه نه چاته پوښتنه کوي وی تعالی بسو پیجندو وای پدی چې پزړه د انسان کې یو سراشي الله رب العالمین بل سو کی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تم یو قول منسوب دی چاغوی عرفت ربی بفصل عزائم ما خپل رب او به جاندو په ختمولو د عزائم باندې انسان کلکا اراده وکي خاصتاً یوازې که تاسو یې نه منع کوئ. څه مطلب؟ که چېرې تاسو خلک نه منع کوئ د غلطو کارونو نه، نو هغه عذاب به صرف هغه غلطو خلکو له نه رسي، بلکې تاسو له به هم رسېږي. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پوه شئ یقینا الله دې سخت عذاب والا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ او یاد کړئ کله چې وئ تاسو لږ. چي خلک به هم وتښتوي، نو الله دي له مدينه کي ځای درکړو، د مکې نه مي هجرت وکړو مدينې ته، وأيدکم بنصره او مضبوط يې کړي په خپل امداد، ورزقکم من الطيبات او تاسو له رزق درکړو د پاکو څيزونو نه، لعلکم تشکرون دې د پاره چي تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا اوس دريمه قاعده د ميدان جهاد. چې خیانت به نه کې د خیانت نه بزان ساتي یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو لا تخون الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د رسول د الله سره وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئ په امانتونو تاسو کې یا ایو الذین آمنو ان تتقوا الله پینځم قاعده د پاره د میدان جهاد چې تقوا په ځان کې پیدا کا الله نه یرا ایا کسانو چې ایمان موړې کچره تاسو یریږي د الله نه یجعل لكم فرقانا نو بغیر تاسو لره فرقان فرقان معنی برای فتح بدر کی ویکفر عنکم سیئاتکم لری بکی تاسو نه مصیبتونه تاسو ویغفر لکم بخنه بو کی تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اوس په دې آیت کې اشاره کوي هغه واقعې ته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل منسوبې کړې وي د نبی علیہ السلام په بینځم بش کې نکاو دا غنه مقصای هغه ځای جوړ کړو دارالندوه په نوم باندې چی خلق با عرب بائی کی جرگی کئی انو دا عرب قومونو تا یو یو کار حواله کړو لکه د خالد رضی الله تعالی نو قوم دی په جنگ کې جانډا ور کولا د عثمان رضی الله تعالی نو قوم لوي د بیت الله چابيان ور کولې ابو بکر صدیق رضی الله قوم لوي جزاء او سزا فیصله ور کولې بنو عبد مناف اغیله به د زمزم حواله کول او د حضرت عمر رضی الله عنه قوم ته بل قوم سره خبر ورکول هغه حواله کوي وزارت خارجه حضرت عمر رضی الله عنه ته حواله کړو دار الندوی جوړ کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان نبوت نه رسو دی راجم شول چې نبی علیہ السلام سره سو کړو نو پای کې شیطان هم راغلو یو بډا په شکل کې خلکو وی مشوره وکړه چې سو کړو نو اوله مشوره دا وکړه ورته شیطان ته وی چې تا بډاوځه موږ له مشوره کوو هغه ورته وی وی تاسو چې کومه مشوره کې راجم شوی یی نو په دې غم کې زوم راجم شوی ما خلکو یې لټی نه نو نو وی د نجد د غرونو نه راغلی مشوره یې اغستا نو اوله مشوره په دې باندې وشوه چې وی تړي کله چې شیطان له مشوره رااله نو هغه ورته وی په جړا شو ورته وی تاسو سادهګان یې او به تړې قوم زورور دي قریش تاسو نه به اخلاص کی خلکو یې بډا غډي روخيار دي بیا مشوره شروع شو نو دیو مشوره په دی باندې وشوه چي د کلي نه به وشړو او د مکې نه به وباسو ټول په اتفاق وکړو شیطان ته وایي بوډا ته پکې څه وایې دله چې خبره دی په جړا شو دی ورته وایي تاسو خو به ځان خلاص کړئ هلته به زما کلي ته راشي زه به څه کوم او دویم دا چې هلته به ډله پیدا کړي او په تاسو به حمله وکړي و بوډا خو ډېر هوښیار دی نو وایي بیا نو درېمه مشوره په دې وشوه چې وژنو یې او وژنو یې قتل کوو یې نو شیطان ته چې مشوره رااله نو دا ته دا مشوره مې ډیره خوښه شوه دی وژنې خو وژنې به څنګه دا غي طریقه وې درته ځخه ما نو طریقه وته وخیلا چې د هر یو ډلې نه به لس لس کسان را جمع کوي حمله به پې وکړي بنو عبد مناف به د چا نه بیا تپوس کوي د نبي علیه السلام قوم قبیله یو کس به نه چې تپوس یې وکړي نو فیصله په دې باندې شوې وه الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو چې د مکه نه هجرت وکړه مدینه ته لاړ شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روان کړو او غار سور ته لاړو دا دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلامو عامر ابن فویرا هغه هم ځان سره روان کو بيزي سره ولې او خبر به راوړو انو کله کې لار کې روانو نو هغه پسې سراقه ابن مالک هغه خبر شو چې لوی پهلوانو نو دا اغله لالچ ورکو د پیسو نبی علیہ السلام بس را روان شو الله رب العالمین داغه اس سره داغه نه پزما کوانی ومنډلو چغه جوړ کړي او دا الله رسوله ما ته معفو کا بیا ودا سينو کوم نو معاف یې کړو، بیا را روان شو، بیا یې هغه شان وکړل، دوه درې ځله یې داسې وکړل، بهرحال بیا یې معافي وغوښته او بیا یې وې ماله امن راکړه، نبي علیه السلام یو کاغذ ورکړو سراقه ابن مالک ته او بې د پاسه یې ولیکل، هذا امان من عبدالله ورسوله الی محمد صلی الله علیه وسلم الی سراقة ابن مالک ابن جاشم. نو کور ته واپس شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل هغه اونکړو بیا کله چې عمر رضی الله دور کې کسرا فاتح شو نو دا سرو بنگلی راوړل سراقه ابن مالک وتوی وی ما ته نبی علیہ السلام ویلو کیف بک یا سراقه سراقه پتا ودا څنګه خسته لګی بهرحال بیا یې ورکړل هغه ته نو په دې آیاتونو کې هغه طرف ته اشاره کوي چې د نبی عليه السلام د قتل منسوبې کړې وي و اذ ينظر بك الذين كفروا ليثبتوك کله چې تدبیر کولو ستا خلاف باندې کسانو چې کفر کړو یثبتو کا چوتری تعالی را او یقتلو کا یوجنی تعالی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه مشوره کړې و او یقتلو کا یا وجنی تعالی را فیصله پدې شی و زکه دا میاس کراوړو او یخرجو کا یا وبسی تعالی را کلینا ویم ګرونا ویم ګور الله او دای تدبیر کولو د قتل د نبی علیہ السلام الله تدبیر کولو د خلاصو د نبی علیہ السلام والله خیر الماکرین الله دې غره د تدبیر کوونکو نه و اذا تدل علیم آیاتنا کله چې لسته شي په دی باندې آیاتونه زمونږه قالو قسمینا دی وای تاکي سره مونږ واردل کچره خو کوي زمونږه لقلنا مثل هذا نخامخا مونږ به ویلو په شان د دی باندې ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر کسی دا پخوانو و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق کله شویل دی الله کچری دا حق وی دستار طرفنا فامتر علینا ابو جال دا خانکابی غلاف نیو وی الله کدا پیغمبر حق وی نو پونگ بانی کانی رو روا دعا یې نه کوله دومره جاهلانو فامطر علینا حجارة من السماء نو راوره په مونږ باندې کاڼي د بره نه یا راکې مونږ لره عذاب دردناک وما کان الله لیعذبهم نه دی الله چې عذاب ورکړي دی لا وانت فيهم اندار چې ته پدای کې وي او نه دی الله چې عذاب ورکړي دی لا او دی بخنه غواړي د الله نه بخاری تاریخ کبیر کې قسم اول جزء اول کې دو دیرش و صفحه کې ذکر کړي کانت الامانان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعاد ما وبقي الاخر د نبی علیہ السلام په دور کې دوه امنو یو وجود د نبی علیہ السلام وانت فیهم دویم استغفار وهم یستغفرون یو چچره چې هغه وجود د نبی علیه السلام دی او دویم باقی دی چې هغه استغفار دی نو چې یو سړی وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی هر جگہ موجود هر ځای حاضر ناظر دی او موجود دی بیا ولی په خلکو باندې عذاب راځي ولی بیا زلزلې راځي سیلابونه راځي او بیا ولی په نن سبا دور کې په خلکو باندې د کرونا وایرس په شکل کې عذاب راغلو خو نبی علیہ السلام موجود نه دی کنه ولی الله وی چې ته پکې موجود یې نو زه ولا عذاب نه ورکوم نو که موجود وین ولې عذاب راځي خو کله چې استغفار ختم شي دا الله طرف نه توجه ختم شي الله په باندې عذاب راولي او دا دل الله راولي چې مسلمان الله طرف متوجي شي او کافرم الله ته توجه کی افسوس چې په دې وخت کې یو مسلمان الله له توجه نه کوي نو کله به کوي وما لهم الله يعذبهم الله سدي دی لره جزاب نور کوي دی ته الله او دای باندې خلک د مسجد حرام نه او نه دي دوستان د الله ان اولیاء الا المتقون نه دي دوستان د الله مگر متقیان لیکن جا د دین نه پويږي وما كان صلاتهم عند البيت دا جواب د سوال کوي چه دا مشرکان خو ډیر ښه خلک دي دی خو منځونه هم کوي حجونه هم کوي الله وای د دې د منځ هیڅ فائدہ نشته او نه دې منځ د دې په نس د بیت الله مگر شپېلي او تاړي فذوقوا العذاب نو سکه عذاب شاول الله رحم الله ذکر کوي حجت الله البالغه کې کانت الصلاة لجميع الملل لمونځ د ټولو امتونو لپاره مخکې دی و فذوقوا العذاب ان اوسکه عذاب بما كنتم تكفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کولو ان الذين كفروا بشکا غسان چې کفر کړی خرج کوي مالونه دې دې لپاره چې بنګي د لارې د الله نه وسينفقون عن ذره چې خرج بګي دې لاره ثم تكون عليهم حسرتا بیا وشي په دې باندې افسوس ثم يغلبون بیا ودي کمزوري شي والذین کفروا الى جهنم يحشرون اكسان چې کوبر کړي جهنم ته به جمع کړي شي یمین الله الخبيثا دې بارا چې جدا کې الله پلیت من الطيب الپاکنا الله وی دا دې لکم چې خبيث او طيب جدا کم نو ورځي دی لرا فی جهنم په جهنم کې اولائک هم الخاسرون دا کسان دي هم الخاسرون دای دي تاوانیان اول الذین ویا کسان لا کفر کړي دي کچر من شو دی یو فر لهم نو بخنه بوکړي شي دایتا ما قد سلف هغه چې مخکې تیر شوی دي فإن انتهوا که چېرې دوی منع شول فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله باغ عمل چې دی کوي لیدونکی دی وإن تولوا که چېرې دوی واوړېدل فاعلموا أن الله مولاکم پوه شئ یقینا الله دې معاون ستاسو نعم المولا و نعم النصير سخه معاون او سخه امدادي دی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوه شئ یقینا هغه چې تاسو غنیمت کوئ حاصل کړئ د څه شي نه یقینا الله له پنځمه حصه د هغې ده او رسول لره خپلو خپلوانو یتیمانو مسکینانو مسافرو له که چېرې تاسو ایمان وړئ په الله او په هغه څه چې موږ را لګلې دي په خپل بندا یوم الفرقان بورز دا جنگ بدر باندې فرقان ته فرقان جنگ بدر ته فرقان زکه وای چې کافر او مسلمان دواړه جدا جدا کړی وو یوم التقل جمعانی ورځ دا مخامخ کې دوه د دوه ډلو والله علی کل شیء قدیر الله دې بار یو شی باندې قدرت والا اذا انتم بالعدوة الدنيا په هغه ورځ چې کله وای تاسو په کنارا نږدې باندې مدینه ته وهم بالعدوة القصوى او دیو په کنارا لري باندې د مدینې نه والرب اسفل منكم او قافلات ردل لاندې تاسو نه درې میلا د مدینې لري وا ولو دعاتم لختلفتم فی المیاد او کچره تاسو وعده کړی نو اختلاف هم کړی په وعده کې ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیکن دې لپاره چې به سلو کې الله دا کار چې هغه کړی شي لیا لکا ملا لکا بینه دې لپاره چې هلاکی هغه څوک چې هلاکی پس د بیان د دلیل نه ویحیا من ایام بینا او ژوند خوشاله ورګي هغه چاله چې ژوند یې پس د بیان د دلیل نه ان الله لسمیع علیم یقینا الله دې اوریدونکي او پویا اجریکا مولا فی منامک قلیلا کله چې خو دلته الله وخوستا کې لګ ولو اراکم کثیرا لفشلتم کچری خودلی وی تاسو ته ډیر نو خوشی به وی تاسو ولتنازعتم فی الامر خامخا تاسو با جګړه کړې په کار د امیر کې لیکن الله بچ کړي سستیانا انه علیم بذات الصدور یقینا د الله په پرازونو سینو باندې وای جوړی کومو می دل تکیدو بیا یې نکوما او کله چې خو دې تاسو یو بلتا کله چې مخامخ شوئ فی اعینکم قلیلا په سترګو ستاسو کې لږ ویقللکم فی اعینهم او تاسو یې کم کړئ د دوی په سترګو کې مخکې سورې آل عمران کې تېر شوي دیارلسم آیت کې چې یو بل یې ډېر ښکاره کړل او دلته وایي چې یو بل یې لږ ښکاره کړل دا ولې دالته ما وجه ویلې وه چې سورې انفال کې مقصد اول د جهاد دی چې کله په جنګ بدر کې مسلمانان او کافر مخامخ شول نو یو بل یې لږ ښکاره کړل، لږ یې ښکاره کړل دې لپاره چې په یو بل باندې ښه ورشي او ښه جنګ وکړي او کله چې بیا جنګ شروع شو نو بیا وي هسې هم جنګ شروع دی که لږ وي او که ډېر وي نو سوره آل عمران کې ډېر مراد دي اخر د فعل او سوره انفال کې اول د فعل مراد دی په اول کې یو بل ته لږ ښکاره کړل د څه لپاره لیقضی الله امرا کان مفعولا دې لپاره چې فیصله وکړي الله د هغه کار چې هغه دې کړی شوی دا د اسلام او د کفر اول جنګ وو نو الله رب العالمین دا ښکاره کوله چې کافرو سره مسلمان وجنګیږي او د اسلام قوت ښکاره شي ځکه انګریزان وایي دی فاست امپریشن از دی لاست امپریشن اولنې روح د اخرنې روح وي نو دا چونګې د اسلام او د کفر اوله معرکه وه ویل الله ترجع الامور او دې الله ته واپس کړی شي ټول کارونه یا ایو الذین آمنو شپږمه قاعده د میدان جهاد اے ایمان والو کله چې مخامخ شي تاسو فیاتن د ډلې د کافرو سره فثبتو نو یادو فثبتو نو کلک شي واذکر الله کثیر او یادو الله لره ډیر ډیر څه مطلب مجاهده ګور الله د نهر نشي اسنه چې په خپل طاقت باندې دوکه شي او د الله ذکر د نهر شي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتیو الله ورسوله او تابعداري د الله او رسول الله بدران په تکبر سره و ریا الناس او د پاره د ځان خودنی خلقو ته ويصدون عن سبيل الله بندې خلق د لارې د الله نه والله بما يعملون محيط الله بار عمل چې دای کوي راګر اونګي ويزينا لهم الشيطان اعمالهم کله چې خسته کړ دي له شیطان عملونه د دیا کله چې جنگ بدر کېدو د شیطان امیه ته د سراقه ابن مالک په شکل کې رالو چې یاره زه چې ځو هغه ته نه ځو وای نه زه چې ځو ځکه هغه ته خو نبی علیه السلام سوره حمیم سجده تلاوت کړو دا امیه ته نو آخر شیطان مجبور کو او بوتلو او کله چې آلته بوتلو خو هلته چې شیطان فرشتې ولیدې نو په شا یې منډه کړل ځکه هغوی سره خو شیطان څه نه شول کولی نو امیه ورته اواز کوي ویار چرته چرته شیطان ورته وایي ویار چپ شه چپ شه تا ته څه پته ده ما هغه لښکرې لیدلي چې تا ته پته نشته او دا شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې ولې رالو؟ دا ځکه چې یو ځل د شیطان په شکل کې سراقه راغلی و، دا مخکې ما واقعه ذکر کړه، د نبي علیه السلام د وژلو لپاره راغلی و، نو ځکه شیطان د هغه په شکل کې راتلو او دا کله الله ته یو شکل بد لګي، نو شیطان د هغه په شکل کې راځي. کله الله ته خوښ شي لکه دية الکربي رضي الله تعالی عنه الله پاک د هغه شکل خوښ شو نو چې جبريل امين براتلو نو د دية الکربي په شکل کې براتلو رضي الله تعالی عنه دا ځکه چې د قاصد کار کړو دية الکربي رضي الله وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کله چې خسته کدي لره شیطان عملونه دلایي او وی نشه ضرور په تاسو باندې نن ورځي د خلکو نه یقینا زما گاونډي تاسو فلما ترات الفیتانی نو کله چې ولیدل الفیتانی دوړلې ا فرشتو ډلې ولیدې نکسال کې بین واپس بتند باندې وقال انی بری منکم او دې زما بیزارې مستا سنا انی ارا ما لا ترون زه وینم هغه ډلې چې تاسو نه وینئ انی اخاف الله زه یریږم د الله نه یره د فلانې ډېر خو دا ترس دی الله نه یریږي او الله نه خو شیطان هم یریدلی و صرف خوف دا الله ته منظور نه دی ما مخکې ویلي عبادت درې اجزا دي ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم او سوچ ځان وسپاری په الله یقینا الله دې زور او حکمتونو والا مړوي د دې دماغ خراب دي یو طرف ته 313 کسان او بل طرف ته هزار کسان ولو ترى يتوفى الذين كفروا کچره ته ویني کله چې او هرو اخلي دای کسان چې کافر کافر دي الملائکه ملائکه چې یقینا قدمت ایدیکم مخکې لګلي دي لاسونه ستاسو او یقینا نه دی الله هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې کدا بیا له فرعون اوس تشبیه په کثرت کې د دې حال په شان حال فرعونانو دی هغه ځان چې مخکې دی نو کفرو بیاات الله د انکار کړو پاتون الله نو ولو دی لرا الله په سبب د ګناونو دی یقینا الله دې طاقت ور سخت دا مالا ذالک بیان الله لم یکم مغیرا نعمتان دا د دیو جنا چې یقینا الله نه دې بدلون کې او نعمت چې نعمت یې کړې په یو قوم باندې تر دې چې دې بدل کیا احکام چې په نفسونو د دې باندې دي او یقینا الله دې اورېدونکي او بیا اوس تشبیه په عذاب کې کدا بیا له فرعون د دې حال بشان فرعون یاو دي ان شر الدواب عند الله الذين بشکا بترین زند سرنا بنی زالنا کسان دی چې کفر کړی دی فهم لا یؤمنون نو د ایمان نه وروړي الذين تمنهم اوس سبب د قتال ذکر کړي جنگ باندې چا سره کې چې لو جماعت کړي هغه کسان چې لو جکړي لو کړي تا دې سره بیا ماتي خپل لو لرا په کل مرتين بار دل باندې وهم لا یتقون او دای ځان نه بچ کوي د ماتولو د لوز نه فإما تسلفنهم فی الحرب وکوم می تدیل را په جنگ کې بشر به من خلفهم او درو په دې سره هغه څوک چې رسو د دین دی لعلهم یذکرون لپاره چې دین نصیحت والی و اما تخافن من قوم خیانتنا تیارې او بېدی لرا سمره چې ستاسو وسوی د طاقت نه ومن رباط الخیل او د تړلو د اسونو نه ترهبونا بی عدو الله و عدوکم چې روي تاسو په دی باندې دشمن د الله او دشمن تاسو واخرین من دون یو نور کسان علاوه د دینا الله وی تیارې ولو کړي کافر ولا سمره چې ستاسو وسوی شاید من شهید رحم الله هغه هر وخت تیارې کول د جهاد نو په ګرمو شګو باندې به منډې وهلې، دارنګې دریاب کې به لامبو وهله او نور ډېر هغه به تیارې کول هر وخت لکه د هغه جنګ د انګریزانو سره واخرین من دونهم لا تعلمونهم تاسو نه پیژنې دي لره الله پیژنې دی لره وما تنفقو من شینا چې خرج کوی تاسو د سشینا لاره د الله کې یو فیلیکم زما درکړی شي تاسو ته د هغې اجر وانتم لا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نه کړی شي وان جنحوا للسلم او که دوی میلان کوي غاړې ته فجنح لها نو ته میلان وکړه دوی ته جناح په معنی د میلان سره دی لکه حدیث کې راځي ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وای ملائک وزر غوړی نه معنی میلان کوي او ځان سپاره په الله انه هو سميع العليم یقینا دا الله دی اوریدونکي او پویا وای یرید خیا ان یخدعوک او کچر دی اراده لري چې دوکاو کی تا سره فین حسبک الله یقینا کافی دی تعالی الله دا الله غزا دې چې ته مضبوط کړي امداد بل سره په جماعت د مؤمنانو سره والف بین قلوبهم الله مینه واچولا په مین د زړونو دی کی لو انفقتا ما فی الارض جميعا کچریتا خرج کړی وی هغه سره چې زمګه کې دی غوند نو تا به مینه نو واچولې په مین د زړونو دی کی ولکن الله الف بینهما لیکن الله مینه واچولا په مین د زړونو دی کی یقینا الله دې زور او حکمت والا استاذین بالقتال یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اے پیغمبره تیز کا مؤمنان په جنگ باندې کچروی تاسو رشل کسان صبر کوونکی نو زور اور بشي په 200 کسانو یعنی یو کس با د لسو کسانو سره جنگيږي وَإِيَا كُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ او کوي تاسو نو سل کسان یغلبو الفن نو زور اور بشي بزرو کسانو دای کسانو نه امیر حرب ته ما کان لنبی ان یکون له اسرا نشتا پیغمبر لرا چې کله بدر کې او یا کسان قیدیان شول نبی علیہ السلام تر عباس رضی الله عنه پای کې راغلو ابو بکر رضی الله عنه وی فدیه وتی والو عمر رضی الله عنه نه هر سړی خپل رشتہ دار قتل کی نو نبی علیه السلام یو ته وی وای ستا مثال د نوح علیه السلام دی او د موسی علیه السلام دی چای خیره کړی دی او بکر ته وای ستا مثال دی عیسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام دی ما کان لنبی ان یکون له اسرا نشتا پیغمبر لا چې شي دلته کې دیان تر دې چې وینا دوی کی بزما راکې غواړي تاسو فائدہ ژوند دنیا الله غواړي آخرت او الله دې زور او حکمتونو والا لولا کتاب من الله سبقا کچره نوې کتاب حکم د طرف د الله نه مخ کې تیر شوی پاکستو فدیه کې ورسېدلې به تاسو ته پاغه سکی چې تاسو هغه سي عذاب نه بعضي خلک وای وای کې دیان چې رااله نو جړلې چې یاره فدیه به دیاله مو کنه دا خبره صحیح نه ده نبی علیه السلام ځکه جړل چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها هر مخې له راغلو هغه له جړل د فدیو کوم سوره محمد کې شو وکلو مما غنمتم حلالا طیبا لخرای دا غنه چې تاسو غنیمت حاصل کړئ حلال او پاک ویریږئ د الله نه ان الله غفور رحیم یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو دربکی تاسو لره غوره د هغه نه چې اخیستل شوي تاسو نه، او الله بخښنه کوي تاسو له، الله دی بخښونکی او مهربان. وان یریدوا خیانتک او که چېرې دوی اراده لري ستا د خیانت نو تحقیق سره دوی خیانت کړی وو الله سره مخکې د دې نه، فامکن منهم بدل یې واخیستو د دوی نه، نو قدرت یې درکړ تاسو له په دوی، او الله دی په یو حکمتونو واله ذات. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې منل دا مسله د قتال او هجرت کړي او جهاد کړي په مالونو په نفسونو دی بلار د الله کې والذین او ونصروا کسان چې دا ورته موحدین ولا امداد یو خدای دا کسان باز دي نه دوستان دي نه باندو او هغه کسان چې ایمان ورو کو هجرت یو نه کو نشي تاسو له دوستۍ د دې نس شي هتر دې چې هجرت وکړي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ که چېرې ستاسو نه طلب د امداد وکړو په دین کې نو په تاسو باندې لازم دی امداد الا علی قوم مګر مه کوئ امداد په خلاف د هغه قوم چې په منځ تاسو او منځ د هغوی کې دی لوظ او الله په هغه عمل چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه کسان چه کفر کړی بعد دینه دوستانی د بعدو الا تفعلوه کچره تاسو نه کو دا جهاد نشیبا فتنه پس مګه کې فساد لوی اوس بشارت والذین آمنوا کسان چه ایمان وروړو هجرت وکړي او جهاد وکړي په لار الله کې هغه ځان چې ځای ورکو موحدین الله ونصرو امداد وکړي مؤمنانو هغه ځان مؤمنان پرشیا اله بخشش دی ورته عزت مندي والذین آمنوا من بعد هغه کسان چې ایمان یې وروړ وروسته د فتح د مکې نه او هجرت یې وکړ جهاد یې وکړ تاسو سره واولئک منکم دغه کسان دي ستاسو ملګري واولو الارحام بعض مولا ببعض خاوندان د خپل ولې بعضې دي نه ډېر حقدار دي په بعضو په کتاب د الله کې ان الله بكل شيء عليم یقینا الله دې بار وشي باندې پویا سورۃ کې درې اوامر مؤمنانو له صفات د مؤمنانو او اووه قاعدې ذکر کولې د پاره د میدان جهاد واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.